نه خطا کوي نوجوان پام کوئ دا شعر مې یاد کړو دا مخکنی شعر مې یاد کړو قسم دی چې موت چې دی ما اخته الپته نه خطا کوي نوجوان لکه تول المرخه د دې مرګ مثال دی د اوږدې رسۍ د دې مرګ مثال دی د اوږدې رسۍ وسنیاه بالیدی او طرفونه په لاس کې طرفونه په لاس کې څه معنی ده پام کوئ سخی دې تړلی دی په اوږد پړي سخی دې تړلی دی په اوږده پړي او دا سخی سر کوي او عنقا کوي لګیا دی او دا لتې متې ښکروي او دی فکری لکه چې زه ایله ما چا تړلی نیم او ګرځي او چکر وي او روان دی چې یو ځای ته ورسېد پړی خلاص شو ډب شي ونښته چې پوه شو چې اوهو زه خو تړلی شوی یم د تلو نه یم نړۍ ولوېږي چې اه زه تړلی شوی دقسې مرګ دی انسان د مرګ انسان ته رسۍ اوږده کړې ده د سړي دا فکر نه چې په ما به مرګ راځي بس روانې روانې په خپلو لهو لابو کې ناڅاپه ایسته مړ شي لعمرکا قسمې په بقا ستا یقینا مرګ چې دی ما اخته الفتا نه خطا کوي ځوان لکه طول المرخه مثال دی دغه اوږدې رسۍ وسنیاه بالیدې میوې د جنت په نږدې نږدېکت ته وایي نآین آ په معنی د بعد راځي و نآ بجانبه فما لي اراني څه دې ما لره چې زه خپل ځان اینما وابن عمیا او د ترزی چې مالک دی څه دې ما لره چې زه خپل ځان اینما او د ترزی مالک اینما متا ادنو منه کله چې زه ورته نږدې کېږم ینأ عني زما نه لرې وځي ویبعدي او زما نه جدا کېږي ترپه د خپل تره د زوی نه ګیله کوي چې زه ورته څومره نږدې کېږم زما نه لرې وځي زه ورته څومره ښه کوم هغه راسه بد کوي متى أدن منه کله چې زه ورته نږدې کېږم ینعني زما نه لرې وځي وما ادري ما ته پته نشته علا ما یلومني الله قد رسول باندې استاده لږ دلته راشه کار مې درسه ما ته پته نشته علا ما یلومني چې په څه مې ملامته کوي ولې مې ملامته کوي کما لامني په الحیې قرت ابن اعبدي لکه په دې محله کې چې ما ملامته کوي قرت زید اعبده حتی یقال اذا مرو علی جدثی ارشدک الله من قغاز وقد رشد زما دا ارمان دی چه شهید شم د کافر د لاسه او په لار کښې مې قبر یو مجاهدین راباندې تیریږي پخوا او وایي چه دا مجاهد دی غازی دی ځه الله دې جنت ته ورسوه جدث او رمث هم قبر ته وایي ښه. په آیسنی زه ناامیده کړی ما من کل خیرین د هر خیر نه طلبته چه ما ترې طلب کړی دی د هر خیر نه چه ما ترې طلب کړی کأنا وضعناه الی رمس ملحدی لکه چه ته به وایې موږ ایښودی دی د لحد په قبر کې لکه چه ته وایې موږ ایښودی دی د لحد په قبر کې. لکه ته بیا د لحد په قبر کي ایښودی دی نو څوک چي په قبر کي کیښودی شي څه امید ترې بیا نه کیږي که نه او د رب نه موږ امید نشته. علی غیر شیء قلته غیر اننی نشبت فلم اغفل حمولة معبدی فلم اغفل حمولة معبدی چا به ویل چي هلکه څه نقصان به دې کړی ځکه څه وران دی. خو یو کار مې کړی چې زما ورور معبد دی او د هغه اوښه ورکه شوې ده نو په هغه پسې ګرځم د هغې طلب کوم چې دا چا پټه کړې نو که په دغه رستوران یې ولاړم بیا نور هم ورته څه بد لګي لیکن دا خو بد نه دي علا غیر شین قلته په غیر د څه نه چې ما ورته ویلي په غیر د څه نه چې ما ورته ویلي هېڅ څه مې ورته نه دي ویلي غیره خو دومره خبره ده اننی نشبت ما طلب کړی ده حمولة معبدی اوښه د معبد ما طلب کړی ده اوښه د معبد فلم اغفل زه ترې غافله شوی نه یم ما طلب کړی ده اوښه د معبد زه ترې غافله شوی نه یم د معبد د اوښې نه غافل شوی نه یم که په دغه راڅه ورانه وي. دا لاندې شعر ډېر دغه دی، وقربت بالقربی وجدک انه متیٰ یک امر للنکیسة اشهدی نکیسه د مشکل کار ته وایي او د مصیبت کار ته وایي وقربت بالقربی زه ورته ځان نږدې کوم په نږدېکت سره زه ورته ځان نږدې کوم په نږدېکت سره. وجدک قسم مې دي ستا په بخت باندې او ستا په نصيب باندې قسم مې دي ستا په بخت او په نصيب انه شان دا دی متى يک امر کله چې يو کار وي للنکيسة د مشکل کله چې يو کار وي د مشکلاتو نو اشهد زه ورته حاضر يم په مشکل کار وي نو بیا زه حاضره یم نو د کورنۍ مشکلات یې بیا زه حاضره یم خو بس ورانه ده وان ادعا فی الجلا اکن من حماتها ویاتک الاعداء بالجهد اجهدی وان ادعا فی الجلا که زه وبلل شم په غټو غټو کارونو کې په سختو کارونو کې اکن من حماتها زه یمه د مددګارانو نه زه په میدان کې ولاړ یم خو ما جمع د حامي ده کنه نو بیا زه کوشش کوم هغه کار زه کوم که زه وبللی شم فی الجلا په لوی لوی کارونو کې اکون ګرځمه زه من حماتها د مددګارانو نه په دغه کې بیا زه ولاړ یم ویاتک الاعداء او که راشي تاته دشمنان بالجهد په په مشقت نو اجهدې زه بیا محنت کومه ویاتک الاعداء که راشي تاته دشمنان بالجهد په کړاو او په محنت نو اجهدې زه بیا محنت کوم په میدان کې که هغې راشي او میدان له راشي بیا زه ولاړ یم په میدان کې په سخته کې بیا زه ولاړ یم. متى كنا لامك مقتبلا وروسته قصيده راروانه ده وعيد هم دمکۍ ته وايي تهدد هم دمکۍ ته وايي زه دمکي نه کوم مخکې مخکې پې د مرګ حوضونو کاسې څکم عرض عزت ته وايي ښه حسان ابن ثابت عنه وايي فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منکم وقاو اې د مکې کفارو زما عزت او زما د پلار او زما د نیکه عزت د دې پیغمبر د پاره ستاسو په مقابل کې قربان دی، استبرأ لدینه و عرضه حدیث کې راځي، بلا حدث احدثته وکا محدث هجائی و قصفی بشکاتی و مطردی. طرد شړلو ته وایي. ولا تطرد الذین قران کی رازی کنه غریبانان چه مسلمانان دی پیغمبره د منډلس نه مه شړه قصف اوشتلو ته وایی هجوا کنځلو ته وایی نوته نبی نه وایی وهاجی نفسه من لم یمیز کلامینا وکلامهم الهراء کنځلې کوي خپل ځان ته هغه څوک چې زما او د دې غورځېدلو خلکو په منځ کې امتیاز نه کوي. حاجی حاجی صیب ای کنځل ماره حج دوه کنځلو ته وایی ښه یو دی حاجی نو حاجی خو حاجی ته وایی خو حاجی کنځل مار متنبی وایی کنه حج دوه کنځل حجر هم کنځلو ته وایی حجر حجر نه حجر اانطقو فیک حجرا بعد علمی بانک خیر من تحت السماء متنبی وایی. که ستا په باره کې زه کنځلې وکړم، د اسمان نه لاندې چې څه دي په ټولو کې ته غوره یې. اسحاق تنوخي ته وایي، هجر هم کنځلو ته وایي، سب هم کنځلو ته وایي، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، بها و فها، سب هم کنځلو ته وایي، بلا حدث احدثته بغیر د یو خبرې نه چې ما ورته کړې ده، بغیر د یو مشکل نه چې ما ورته مشکل پېښ کړی دی، هجا ئې کنځلې زما دي، ما کنځي، و قصفي، اوشتل زما دي په شکایت باندې، ما په شکایتونو ولي شکایت لانه کوي، و مطردې او شړي مې، و کا محدث، لکه چې تکلیف مې ورته رسولی دی. چې ورځم او ملاقات يې کوم د تره زوی له نو بس ماته به کنځلې کوي شکايت به کوي ما به شړي بلا حدث احدثته په غير د څه خبرې نه چې ما ورته کړې ده وکا محدث او ته به وایې څه مې ورته ویلي دي نو په غیر د دې نه کنځلې زما دي اوښتل زما په شکایت دي و مطردې شړل زما دي فلو کان مولاي امرؤ هو غيره لفرج کربي او لانذرني غدي مولا د تره زوی تاسو چې د مولا اطلاق د الله نه سوا بل چا نه کېږي کتابونه ترې راځي فلو کان مولاي امرؤ فلو کان مولاي امرؤ هو غيره که زما دا تره زوی یو سړی وی چې دا نه وې او بل څوک وې زما دا تره زی دا خړی نه وې بل څوک وې له پرده چې کردی نو لرې کړی به وې غم زما غم به رانه لرې کړی وې او له انظرانی غدی یا به د سبا پورې مهلت کړی وې ماته یا به د سبا پورې مهلت کړی وې ماته کربون دا یو سړی دی چې ما د مرۍ نه نیسي، وفت دې مخلوق د مرۍ نه مې نیسي، علی الشکر په وخت د شکر کې خو د ده شکر وباسم هم د مرۍ نه مې نیسي، وتسأل او په وخت د سوال کې که سوال پرې کوم هم د مرۍ نه مې نیسي، او انا مبتدی یا ترې څه غواړم که ترې څه غواړم هم د مرۍ نه مې نیسي، فدیه ورکوم. څه ورکوم یا څه ترې غواړم څه ورکوم یا څه ترې غواړم خو لاندې شعر ته ګورئ دی صحیح دی وظلم ذوي القربا اشد مزازة على المرء من وقع الحسام المهندي ګوره چې پردی سړی درسره څه بد وکړي دومره زړه ته نه نیسې خو چې خپل ورور عزیز خپل خپلوان د څه بد دي که زړه ته يې ډېر سړی نيسي او هغه سړی ډېر خفه کوي چې ستا ورور يي ستا ورور عزيز يي هغه درته څه بد وکړي نو هغه ډېر له ته سړی نيسي ځکه چې د هغه نه اميد د ښو کوي کنه چې چا نه څومره د ښو اميد کوې نو د هغې نه بد به ته ډېر نيسې کنه استاد د شاګرد نه د ښو اميد کوي نو شاګرد چې زه ته وي چې هغه له ته ډېر بد نيسي سل کاله شل کاله مير کيږي او شاګرد هم د استاد نه د ښو امید کوي چې استاد به څه سپکه وکړي نو شاګرد صاحب نه یې نه یروي کنه ښه دقسی و ظلم و ذوی القربا ظلم د ازدادو نه دی په معنی د زیاتی هم راځي په معنی د نقصان هم راځي لم ولم تظلم منه شیئا ولم تنقص منه شیئا په معنی د زیاتی نقصان شو او د ظلم معنی ده وضع الشیء فی غیر محله، غلا د کولالانو سپی وکړ او پانسۍ له د چمیرانو سپی راښکه، دې ته وضع الشیء فی غیر محله کنه، زیاتی یو چا کړی دی او نقصان بل ته رسوی، دې ته ظلم وایی. وظلم ذوی القربی، ظلم د خپلوانو، ظلم د خپلوانو، اشد، ډېر سخت دی. مزازتاً په ملامتیا کې او په مشکلاتو کې. المزازة القطع واللوم ډېر سخت دی په ملامتیا کې او ډېر سخت دی په تکلیف رسولو کې تکلیف رسولو کې علی المرء د په سړي باندې ظلم د خپلوانو ډېر سخت دی مزازتاً په ملامتیا کې او په مصیبت کې او په تکلیف کې علی المرء په سړي من وقع الحسام المهند د واقع کېدو د هغه تورې هندۍ نه، تورې هندۍ، حسام غوڅوونکي توري ته وایي، نو هندۍ توره چې په چا کې دې غوڅه یې نو دې نه د خپلو خپلوانو پېغور او د خپلو خپلوانو ځای ته ډېر تېز دی. ښه د هغوی وړ داده چې چا نه ډېر ښه امېد کوې نو چې ښه امېد کوې چې هغه زياته وي چې دا ښه نه وي فذرني وخلقي انني لک شاکر ولو حل بيتي نائيا عند زرغدي زرغد يو لرې غا غر و په عربو کې ويل الله دې زرغد ته ورک کا پخوا به مونږ ويل چې پيقاب ته دې الله ورک کا. او یا به دې الله دې کلکتې ته ورک کا نو څه ویل کلکته ملکته خو دلته نږدې په هندوستان کې وي خلک لاړ کومې کومې دنیا ته فاذرني پرېږده ما وخلقي او خوی زما بس ما او زما خوی پرېږده انني لک شاکر زه ستا شکر ګزار یم څه معنی ده د خیر نه مې دې توبه وي خو سپي دې رانه کورې کا ښه راسه مه کوه. چه ښه راسه ښه راسه مه کوم شکر دی وباسم بس بد راسه قرطه مه کوم ولو حل بیتی نائیا عند زرغدی اګر کو نازل شی کور زما اګر کو نازل شی کور زما نائیا لری عند زرغدی د زرغد د غره په خوا کی د زرغد د غره په خوا کی اګر کو په زرغد کی چه کینم بس چې درنه لرې وځمه بس دی د ښو نه مې د توبی خو سپي دې رانه کورې کا په دې پوه شولې اوس دا یو چا ارمان یې کړی بس دی مسله به ده. ولو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرصد دا سړی چې دی